او بس مغه د وطنیات ولا شروع ده خو دې کې موده خبره کوله د وطنیات د دوره خراب کفري مذهب دا د مو وطنونو ته څرنګه رغله ده بس د دې بلان جواب مو وکړو چې انګريز کله د مو وطن باندې قبضه وکړله مو وطنونو باندې اسلامي ملکونو باندې قبضه وکړه نو دا مذهب ځان سره راوړل او دې خلان جواب ده خو مسلمانانو دا ومنل څرنګه دی انګریزانو د سیکولر انګریزانو څرنګه وکولای شولو چې په مسلمانانو یې دا شی ورومنل مسلمانانو باندې څرنګه ورومنل ولې ومنل مسلمانانو دا شی د وطنیات او مسلمانانو څرنګه دا قبول کړل څرنګه قبول کړل د دې پر د د دې سیکولر انګریزانو اوس دی وخت کې بیا د سیکولر مرتدینو یو قاعده ده قاعده ا قاعده ده د یو شی طبعا منلو کې یو قاعده عقیده به د ډور کلک دی او هغه قاعده که انتهایی نامعقوله څه وي غیر سنجیده وي خو هغه کې معقولیت او سنجیدګي پیدا کولو دوی سره ډېر عجیبه طریقې وي که هر څوره غیر معقول وي خو معقول کوي درته صحیح دی که نه اوس به دغه خبره تاسو وګورو مثال په تور عقیده دا ده چې یو یو شی ته به نه مني یو یو عقیده په ته مني ظاهره خبره ده چې هغه عقیده که ته ډېر ساده مسلمان وې خالص په دې وجه یې ته نه منې څه دا د انګريز طرف نه دی د انګريز طرف نه هم ته اسلامي عقیده نه رسی دا خو ساده غو مسلمانان په دې پیږي چې انګريز طرف نه یو عقیده راشي نو هغه او اسلام وي او به اسلامي عقيده وي نو خو کيدای نه شي انګريز داسې عقيدې د پاره داسې طريقه اختياروي چې دا عقيده يو طرف ته ته دا خپله عقيده وګڼې د انګريز عقيده نه څه وګڼې خپله عقيده بل طرف ته دا صرف خپله عقيده نه بلکې د انګريز انګريز ته توهمي او نقصاني عقيده وګڼي سره د دې چې د انګريز پیدامن عقيده ځکه چې سره غلې انګريز طرف نه نو یو خو دا قاعده ورکې انګریز استعمال کړی دی څرنګه استعمال کړی دی داسې استعمال یوه خبره زه درته عمومي وکوم بله عربو او ترکو پرې درته وکوم چا پرې عربو او ترکیانو پرې لکه مسلمانانو کې غټ قومونه مضبوط قومونه کوم وو هغه ترک او عرب د نور قومونه ور پر یاتې بس څوک یو پر تړلی څوک بل پر تړلی او زیات مضبوطی واجه کومه وه هغه دا واسه دواړو کې خلافتونه تیر شوي عربو کې خواته اسلام خو رغله اصل کې محمد صلی الله علیه وسلم ته او غرب او بیا خلافتونه درې خلافتونه عربو کې تیر شوی دي یو خلافت رشیده بل خلافت بنی امیه او بل خلافت عباسیه او یو خلافت ترکو کې تیر شوی دی خلافت عثمانیه ورته ویل شي دولت عثمانیه ورته ویل شي د دې خلافتونو په واجه څه شوی دی هغه ته ډېر زیات اهمیت دی دوړو قومونو ته دی واجه نه د انګريز یو طرف ته په خلافت ډېر کلک نظر چې خلافت غشي ده ختم شي او بل طرف ته په دې خبره نظر و چې دا دوه قومونه سره خپل منځ کې بګړ شي صحیح دی او بل طرف په دې نظر و چې د دواړو قومونو باندې د وطنیت ولا عقیده ومنل شي د دې پر هغه اول کار اول کار دا وکړل ها بیا هغه عمومي مسلمانانو سره کوم دا کیسه شوې ده هغه ذکر کوو بیا اوس اول د ترکو د عربو خیر د ذکر اول کار دوی دا وکړه کنه عربو او ترکیانو د ته بیل بیل خلک ورته وټکلو. د ترکیانو د قومیت و د قوم و د هغو د قومي مشرانو. که هغه کافر و که مسلمان و. د هغو تعریفونه په کول وکړو ښه. کتابونه او رسالې ورباندې لیکه او دي ته زور ورکوه څه خلک یې ورکې پیدا کړو څه هغو دي قومیت طرف ته ډېر زور لګول کنه ترکیانو د بل طرف کې عربو کېن دغه شی راپورته کړ خو دوی دا غوښتل و چې د ترکو د ترکیانو خولې نه دا خبره وباسي څه ترکی قوم دا بهترین قوم دی دا عربو نام بهترین قوم دی نو دې سره خو خالص دی وی خبر سره عرب او ترک سره سخت بګړیدو بلکې مکمل اسلامي حکومت ټکړه کیده واجه واجه دار دی اصل مثال دار اصل مثال دار چې ابو بکر بغدادي حفظه الله اوس د عربو تعریفونه ته شروع کیږي د شمور سره بګړ قومیت ورکه راغله کنه اوس په شرطن حافظ صاحب د وی تیار او رغزي خو غنه بهتر دي شنورینه ولا تور سره بګړ د دې لپاره د دومره بدبودار ناره ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انها منتنه د بدبودار ناره چې د دې وی خبره نه دومره بدبو سی کنه چې د سم د اختلاف سبب جوړیږي دا بدبودار لفظ هغه د غختلو چې د ترکو قوم نه وځي ترکو قوم اصل کې ډیر غټ قوم دی ترکی نه ونه سه آذربایجان آذربایجان نه ازبکستان تاجکستان د مشرقي ترکستان دا ټول دا څه خو شرقي ترکستان ورته نه کوم دا شرقي ترکستان دا غربي ترکستان دی ترکستان نه څوک هغه ته نه ترکی نه ورته خو تقریبا اندغه منای جوړیږي الله هم کور کې غلط نه دا ټول ترک قوم دی ها پیغه مطلب دا ټول ترک قوم نه یو یو دولت نه جوړ یو ریاست یو نه جوړ ونه د دې یو واجه شته هغه واجه تر چې هغه پیدا نه خلینه ترکو کې دغه شاور وچول اخیری ترکو نه دا نه راوخله چې کله ترکو نه دا نره ووتله نو دی وخت کې دی وخت کې د ترکو چې کوم خلافات وو دولت وو خلافات وو خلافات خو نه حقیقت کې غوځه نوم یو هغه طرف نه کوم گورنر وو کنه مکه او د مدینه گورنر هغه ته شریف مکه یل شول ته ورته یل شول شریف مکه او د ترکو د حکومت د ترکو د خلافات دا عادت وو ته د نبی صلی الله علیه وسلم احترام کې د نبی صلی الله علیه وسلم د احترام په وجه د مکه او د مدینه گورنر خامخا د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان ولا مقرره هاشمی خاندان ولا نو د مکه او مدینه چې کوم گورنر ول شریف مکه کاغه مړ شول بیا بل تن شریف مکه شریف نمونه بدل خو شریف اصل کې شریف شريف ته نبي صلی الله علیه وسلم خاندان ته یې یا رب خاندان والا ته یې مور ته سید یو ته نبی صلی الله علیه وسلم خاندان والا چې کوی هغه ته موڅیو سید او عرب ورته شریف یې مور ته سیدان نه یو هغه ته شرفا یې شرفخه یعنی شریفان دی وجه نه هر یو گورنر څه د مکه والا وای نو هغه به خامخا هاشمی او هغه ته شریف مکه یلو نو دی وخت کې د شریف مکه کومو شیخ محمد بن عبد الوهاب سره اصل مقابله زیاته د شریف مکه تیر شوی ادینه مخکې شریف مکه خو دا دې وخت کې کوم شریف مکه و دا انګریزانو را راوچات کړه ها څه ګوره ترکو کې خاصه بس قومیت راوچات شوی دی خو ته راپورته شه ته خو شریف یې او بل اسلام کې داندې څه قرشي خلیفه وي ګوره ښه دا څوره صحیح خبره ده د اهل سنت او جماعت ټول اتفاق دي چې خلیفه به غي قرشي وي خو دوی وره پر خورته غلی و انده خبران دی خپل ځان د پر استعمال کړل خپل مطلب د پر استعمال کړل نو ویل چې ته د دې خلافت خلاف راپورته شه دا خو هڅه خلافت لایق خو هڅه نه نوي ته شریف یې او ته هاشمي قرشي یې کنه نو ته د خلافت لایق یې تر اوچات شه او بل هغه د قومیت نه راڅه د ترکی ولګول خو ته د عربو د قومیت نه راولګوګن نو دی خو ډېر مفادن دي خبر سره وبسته وګنه او د مکه او د مدینه گورنر او هغه چې مکه او مدینه گورنر جوړېږم کنه او دنه پورا عربو غول نه جوړېږم خلیفہ ول نه جوړېږم او عربو نه علاوه نور ملکونه من کېدای شي ومني ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم خاندان خو غټ احترام دی اوس زړونو کې نو دا شعر اوچات شه کنه دا غټ غدار وګنه بس دې دا کاس ته صحیح پیژنو دا شریف مکه دا و شاه عبد الله پیژنې اردن ولا اوس ملک چوپ ورته یې سعودي ولا سعودي ولا نه سعودي ولا هاشمي خاندان نه دی ښه د اردن ولا هاشمي خاندان دی ښه د اردن ولا کوم عبد الله د پلار حسین نما او حسین پلار نما تلال و د تلل پلور نامه بیا بل څه شی وه او اندسې اخ شریف مکه نوسي دي دا دا د مغ غدار شریف مکه کوم څه د مغ نوسي دي دی واجن ډېر کلک ملګری دي د انګریزانو و انګریزانو ډېر کلک ملګری دي د دوی ټول کافر ملګری دي خبره د دې شاه عبد الله پلار شاه حسین کوم وو هڅه کله مردار شول کینسر نه داغه بس جنازه ورته یانو هغه جنازه ته د تمام جهان مسلمانان خو هڅه بس خو هڅه غادي مقلدین دي دي کافر مسلمانان نه دي خو مسلمانان په نامې دي مرتدین خو چې کوم کافر اصلي کافر وو نو هغه کې یو بد یو صدر وزیر اعظم چې تنو پاتې څه دي جنازه تر غل نیو یعنی جنازه د دې قتل ته ود دي غته کنه تازیاته حتی کې د امریکای څلور صدران ښه درې ریټایر ما ریټایر ورته سابق صدران و یو صدر هغه وخت کې صدر کلینټن و دا یو جاز نه مخ پر ټي وي کې کتل یو جاز نه راکو شو کلینټن مخ کې بوش ورپسې و د دغه بوش پلار مشر بوش او ورپسې و ریګن او ریګن ورپسې و او جیمی کارټر ورپسې و دا څلو درې صدران مخ کې نه سابقه و د یو موجوده دا ټول یو جاز نه راکو شو لکه او د روس یو خندیر صدر و کنه هغه بورس یلسن نه مایوه اب بیمار و وخه پرشنونه کړو اخ خندیر و ته ځان رسوله نن د دوی دور غټ احترام ځکه چې دوی کفر د پر ډېر غټ لیار کولاو کړو غټه غدری اسلام سره کړو دی واجنه دوی د کافرو د سترګو غاری د توري او ستوري دي صحیح دی کنه نو بیا بس عربو د پر د خلافت تام په د واجنه چې مب خلیفہ شون زه کنه د وسند خلافت تام کوله د سل نیونی بچیو کنه هلکه انګرس خلافت مکمل ختمول نو د دې ذکر او چات کړ هغه ځکه هغه خلافات د ځکه د خلافات پر اداره وچات کړل ها ها ها ډیر زیات قومیت دواړو کې شروع شول ښه یو قومي عربي او بل قومي ترکي او صحیح اخر کې څه چالو شو چې کله انګريزان پوه شول چې یاره دا خو بس دی خبر کې جدي شوی ده سنجیده شوی خو مخه خلافات غوړي کنه نو انګريز ورته ملک فؤاد راوچات کړ ملک فؤاد یو بل غدار وو د مصر بادشاه کنه مصر بادشاه ونه چې کټپتلی غوندې کنه د تشایو هغه بس خلکو ته مخ کړه د مصر بادشاه د رانه کې مصر حکومت خو انګريز کول خو مغه خلکو ته مخ کړه هغه راوچات ک هغه ویل چې را زه خلیفہ جوړېږم او مصریان ورسره ملګری شو چې را مخبل مصری خلیفہ جوړو اوس دې کې ګوره نو دی خلیفه ته ویل چې یاره اوس مو څه خدمت ته وکړو کنه صحیح دی ځکه ته اوس ته خلافت غواړې خو هغه د خلافت غواړي اوس غون مصر مونږ بګړیږي کنه نو دا په دې لغوندې په قرار کړ کنه هغه ته ما سره مونږ خلیفہ جوړیږي جوړي الان کې هغه خلیفہ چې ته جوړواله خندیر نه هغه هم دې مقصد پر استعمالول ته د خلافت دروازه ور باندې باند کی نو دې سره د قومیتونو روچات کوس وطنیت خبر رزي وطنیت خبر رغل نه چیرې روچات کړل قومیتونه ها قومیت خو دې وخت کې خو انګريز په دې ریده کنه انګريز انګريز اصل کې خلافت ختمول خو بل خلافت ته پر عیدت لري کول بندول کنه چې بل خلافت بیا هیڅ کله قائم نشي که قائم شي نو د خپل دله سره خاتم شي ګوره دا خبره مو د خلافت د واجب نه صرف نه کوو د خلافت د واجب نه بنکو ولې بنکو خو دا خبره مو مخکې د دورو کې کړل کنه وای ګورو صحیح دی وای ورو نو د خلافات لپاره رکوټونه خلافات لپاره خندونه جوړولو لپاره د کډر خندونه ورکه جوړ کړی دي خو یو غټ خند ورکه دا جوړ کړ خلافات کې ته بیا خلافات قائم نشي دا یو خاتم شي دا یو خاتم نو کړه بل د پر خندونه په جوړولو کړیو ښه دا یو دوستو دا یو باندې خو په دې سره نوم دی خو نوم نه هغه یریدو ښه د نومي خاتم شي په نومي هغه ډېر غټ مهنت کړی دی د وجنه څه داغه خلافات خالص هغه نوم باندې څومره مسلمانان چې جړېدل دي هغه وخت کله ختم شو نو هغه درک چې چته ولګي د داخل د دې خلافات په غټ کادر وږي ښه نو اوس د انګريز د سیکولر انګريز په سر باندې دا خبره ودرې دي سو اوس په یو دولت د ترکی قوم جوړیږي چې دا ټول ترکی قوم دی لکه شرکی ترکستان نه ونسه تاجکستان ازبکستان او آذربایجان او ترکی او غیره دا ټول قوم کوم دی کنه کله مر کې غلطه نه دا پورا ترکی قوم د یو دولت جوړیږي ښه اگر اگر که د قومیت په نوم به وي د سیکولر په نوم به وي د اسلام په نوم به نه وي خو یو دولت به وي غټ او عرب عربو ټول قومونه او عربو کې نه کوم قومونه دي د ټول یو ځای ته کېږي د عربیت په نوم باندې یو بل دولت جوړیږي دې خبرې نه انګرېز یریدل ځکه څغیل ته د دې دواړو بیو یو بادشاه وي کنه د ترکو قوم قوم به بل بادشاه وي و د دې قوم به بل بادشاه وي که کله دې بادشاه ته هدایت وشول یو ورځ خو هدایت وته کیدای شي کنه نوم خې د مسلمان دی کنه قران خو تلاوت کوي کنه علما خو شته دي کنه دعیان خو شته کچره دې سیکولر سړی ته یو ورځ هدایت وشول مکمل د عربو دولت د یو سړی لاس کې وای او دی وخت کې هغه د خلافت اعلان کړی وای چې ته چا به مقابله کړې وای نه شو کولای کنه یا ترکی دا مکمل قوم یو دولت یو خلیفہ ورکه راوتل د خلافت اعلان کړه و چې په مقابله کړه د دومره حکومتونو چې یو ځای شوی دی وجه نه هغه دا سوچ وکړ چې اوس مو د قومیتونو کې وطنیتونه راوبسوي قومیت کې چیرې وبس وطنیت نو خلق په ځای د دې څه قومیت پرست شي نو وطنیت پرست کو وړه وړه وطنونه ورکه جوړ کو نو دا نو قومیت په بنا باندې غړ دولتونه جوړیدو کنه دوا دولتونه خالص جوړیدو نو دوا دولتونه دوه کینسل کړلو د وطنیت په نوم باندې وړو وړو قومونو په نوم باندې نو حکومتونه ټول ټوکړي کو هغه حکومتونه ټول ټوکړي ټوکړي کړل د کوم ترکی قوم سره تړلی و تورانیانو ورته لشي او د عربي زاره زاره کړلو ښه داسې واړه حکومتونه یې جوړ کړو چې حتی کې د شریف مکه غالبا درو زمانو ته درې حکومتونه ورکړو داسې نه چې درو زمانو کې یو ځای ته حکومت یو ورکړی وي د شام مثلا او بیا نور دوی ورسره معاونین کړي وي یا جرنیلان کړي وي یا گورنران کړي وي داسې کار یې ونه کړه هغه یې درې ټوکړې کړلو درې حکومتونه غالبا یو د اردن یو د شا سوریه او یو د لبنان دا درې وړه ته شام دا شام دی درې وړه تر جمع کې شام دی خو سوریه ته خلک د شام نوم ورکړ لبنان ته لبنان او د اردن اردن د کې ار یو باندې بیل بیل د غالبا عراق ور سره ملګری وکنه مو ذهن نو وسوتله نو ار یو زوی ته دا ته ټوکړې ټوکړې کړل شام خا خلص شام او بیا کومه جزیره عرب سره کوم شونه هغه تړلې دي د کې یمن بل کې بلکې یمن دوه ټوکړې کړه او جنوبي او شمالي دبه سره یو ځای شول ورسته د مو په یاد یو ځای شول او اندرنګ عمان بل امارات بل امارات اصل کې د عمان حصہ وا سواحل عمان ورته ویل شول او بل قطر بل بحرین بل اندرنګ کویت بل او سعودیا بل د سره جدا جدا کړلو هغه ځای کې افریقې طرف ته کوم عرب ملکونه هغه کې مراکش بیل موریتانیا بیل تونس بیل الجزایر بیل او لیبیا بیل او مصر بیل سه دا ټوکړه ټوکړه نو دې طرف ته چې کوم ملکونو هغه بل بل ټوکړې کړلو ښا نو دې ټوکړو دا فائدہ ورکړله ښا چې کچېره د خلافت اعلان څوک یو دې ټوکړې کې وکی یو ټوکړې کې نو هغه سره د غټولو ټوکړو ولا ملګری نه وي ځکه چې داغه مفاد به هغه وطن سره تړلې وي چې کوم وطن کې د خلافت اعلان کړی وي د نورو وطنونو ولا مفاد ورسره نه دا برنه جدا وي نو غټ حکومت غټ دولت خو اته نشي جوړوي خلیفہ ځکه ته وړه غوند ځای کې محدود وي یو خو غټ دولت نشي جوړوي دویم دا دی چې هغه ځای نه وته یورپ او د امریکې د راتګ ضرورت نشته اندغه د وړه وړه دولتونه کوم جوړ کړی دی اندغه د خلاف به جنگي انداب جنگیږي واندای د خلافت ور خاتم کی حتی که د خلافت د ختمیدلو الزام هم په دوی رانه شي د غټه غټه خبرې کومې دي د کافر ډیر زیات سوچ کوي کار څو رواسی ورسی کعبه نه ډنګوي ښه هغه د غټه خبره ده مسلمانان خو مخور نه د څه نفرت جوړیږي چې بیا هغه نفرت سمولول مشکل دي نو د دولت او د خلافت په باره کې دا سوچ ورسي د خلافت او دولت دولت الاسلام یا خلافت خصوصي دا یو ډیر مقدس نمره د دې ټول الزام په ځان نه راوړي ها دی وجنه دا به هیڅ وګړه خپل مسلمانانو ختم کړي مو څه وګو کنه دی وجنه ټول مسلمانانو ورختا کړی دي ها چاپیر که اوس مثال په تور باندې د مکمل عربو یو غوا دولت وای سیکولر والے نه وای واچا نه ګور کې ابوبکر بغدادي راوتل او خلافت اعلان کړ او ټول عرب یو ټاک سره ورته ملګری و د دې مقابله چا کړې و نو وطن وطن او وطنیات کې یو غټ مقصد زمینی تور باندې مو ارته بیان شو لاغه دا چې خلافت ته پر رکاوټ خو کلا کو رکاوټ جوړ کړ دا هغه باوجود کسه الله دار قائم کړل خو ګوره موکه خورته شته ده کنه داغه ده کاته الله حفاظت کی بل مسله نور د متول او د ارچ شي پورا بندوبست خو کړه دی کنه شروع خو دی کنه الله دې ونه بچ اندرنګ کدی لکو کې چا د خلافت اعلان کړه نو بس دا ځکه د امارات اعلان شو او کنه افغانستان کې سره دي افغانستان پر محدود وو او خلکو تشه ځن سره مبالغه او سره ډیر غټ شی جوړ کړو نه لکه هغه غټ شی خپل ځن نه غنل خو دی باوجود خاتم پوچا کړل او په مسلمانانو خاتم اندرونی افغانستان کې نه نه ورپسې خلک راپورته کړل شمالیان وغیره د طرف پاکستان او د نور ملکونه کنه د خپل د مسلمانانو په نومونو څخه کوم خلکو هغه ور سره ور وجنګولو خا تاسو دې خبر ته سوچو کاول ته کومه دوا مو کړې واغه دا وا چې د وطنیت ولا عقیده او د قومیت ولا عقیده خو نشنلیزم ولا خو د یورپ نه راغلی و کنه یورپ کې یو فلسفي ولا عقیده و ده همغه دې باندې کتابونه لیکلي و دي اصول فروع لیکلی د دې مذهب هغه مسلمانانو نه قبلول کنه مسلمانانو هغه کله قبول کړ چې کله مسلمانانو ته هغه شی محبوب کړ دا چې ورته محبوب کړل مختلفو ذریعو سره چې مسلمانانو هغه خپل عقیده خو خود وګڼله چې اصل کې د خپل دشمن ته نقصان رسول ولا عقیده وګڼله مثال په تور د ترکو ولا د د سیکولر خلکو بلکې ډېر مسلمانانو په د حقیقت کوم نه خبر هغه اوسه پر د مصطفی کمال اتاتورک لعنت الله علیه علیه لعائن الله هغه خنزیر چې هغه د خلافت د ختمېدلو د سیکولرزم اعلان کړو هغه خنزیر تعریفونه وسن کوي خلخه په تشي کوي چې هغه چې ګوره دی انګريز نه ترکی وطن نه دی انګريز نه بچ کړی ځکه چې انګريز خو مکمل ترکی نیول کنه دی ورسره دا وعده وکړه چې زه د سیکولرزم اعلان کوم یا د وطنیت ولا اعلان کوم نو تاسو تر تیر نشئ نه غو اصول مطابق خو وطنیت څه چا منل هغه باندې عملي کول غیر غو کنه غیر قانوني ته غیر قانوني بس هغه چې وطنیت اعلان کوي او د سیکولریزم اعلان کوي او د ټول شرطونه معنی نو به خو ته د موروري د دوی ورور شول کنه د دوی مذهب ته ورور وختل کنه دا خو د مکمل کلتوب او سمو سیکولریزم یو کفري مذهب نه ګڼل ته ورور وختل بس هغه بچ شول ته بچ شول نو ګوره اوسه پورې هغه د ترکی قوم هیرو دی هغه زه خو ترکی کوم اندی باج کړه وې د ترکی زمکه دی باج ترکی زمکه باندې انګريز کولو ته ته غارق شي انګريز د ته دی بیکار زمکه باندې خپل خيسته سوئرزلند ته ول نه تلل خيسته برتانیا ته ول نه تلل ته دی زمکه سره کولو ته زمکه تعریفونه مکه ولا پزول خبره ده سید افغانستان د تعریفونه کوي افغانستان او سوئزرلند سره وګوره افغانستان هیڅ چا نه دی زمکه ورکه کا د خاورې او د ونه او د بوټي او د پزول شونه هغه دې پر نه رسیستانه ونه بوټي وسی کنه دا چې خپل وطن نستم دا چې خدای ورته جوړ کړي ته ته کڅه د اندي خدای قتل ته ورغلي او بل بار بار نظمونو کې ته افغانستان وران کړو چې دا وران کړو دوره بلډینګونه ورکه جوړ کړو ډونه ورکه جوړ کړو دروغ ولې دا ته دروغ یل په کار دي څنګه مغه سات خو زه دروغ نه ثابت کیږي کنه نو مطلب دا څه کله د ترک قوم د دې ترکو بچاو چې شي وکته وطنیات قومیت او وطنیات کې د ترکو بچاو وکته نو د وطنیات عقیده دوی نه صرف دا څه د خپلې فایدې عقیده یې وګڼله، بلکې د انګرېز مخالفه عقیده یې وګڼله، ولې؟ څه هغه څه انګرېز په یوې اسلحې نه و پسیده کنه، خو څه کله هم وطنیت ورته ورمخکې که واپس مو که، نو ګویا وطنیت ذریعې سره مو انګرېز ته نقصان ورسول، ځکه څه انګرېز خو ترکیه نستل کنه، حالانکه انګرېز ترکي نستل دي دوی پر ته سیکولرزم ورکې قایم کړي، وطنیت او جمهوریت ورکې قایم کړي، هغه حتی خپله ومنل، نو لیوانه اوس ته باندې مړی کول دوره خلک د سګ درکې په مطلب تاسو پوه شولو البته دې زمخ کې د خبره سره پورا کوم ترکو قوم خو دې کې هڅه خپل بچاو وګڼل کنه و دې ځای کې عربو ته دا زید کټاک زیدی غاټ کورته چې ګوره د خلافت د دوی لاس کې دوی د خپل قومیت خبره کوي خو ته د قومیت خبره وکړه کنه د ترک د نټول ملکونه هر شي قبضه کوي هر شي د خپل ځان ته کوي نو عربو ددی وطنیاتو د قومیت نره خپل ځان د پاره ډېر غټه فایده منه وګڼله خاص طور بین شریف مکه خو ځان د پاره داسې فایده منه وګڼل چې هغه زړه کې دا سوچ زه خلیفه جوړېږم هغه ځکه مصر نه کوم بل کې بادشاه تر وجات فواد ملک فواد د ملک فاروق پلار و تر وجات کا هغه دي کې غټه फायदा غنل دي وطنيات کې خپل خلیفہ جوړیدل ته هغه تام ور کړو اندرنګ او موافرت ته نور تام ور کړو هر سړی دي تام تام کې زړه د مو د فائدې شاید بلکې د انګريز د مخالف شاید ځکه څنګه کله چې وطنیات د وطنیات نظریه مطابق خو د انګريز پاتې کیدل د ملکونو کې ناجایز وکنه څه ناجایز هغه څو ګره انګريز د دې ذریعہ سره وځي دی وطنونو نه څه انګريز ور سره وځي خو دا خو د انګريز مخالفه نظریه ده مخالفه عقیده ده پیګو مطلب دا د انګريز مخالفه عقیده وګڼل او انګريز ور باندې دغه شه منلو د کې معقولیت او سنجیدګي پیدا کړه معقولیت او سنجیدګي ترنګ پیدا کړه هغه تر ترته واخر دا الحمدلله